مولوي صاحب یو بل ورور چې عبدالله نومیږي هغه پوښتنه کوي چې زما خپله د اسلامي تحریک د مجاهدینو سره ډیره زیاته مینه او زړه مې غواړم چې په وله لیکه کې مطلب مقدس جهاد وکړم او په جګړه کې برخه واخلم خو زما مور او پلار چې ډیر زاړه دي او هغوی هم په داسې حال کې چې د اسلامي تحریک سره دومره مینه ده چې منځونه کوي نفلونه کوي تلاوتونه کوي خدای ته په سوال او په سجدو دي چې خدای اسلامي تحریک کامیاب کړي چې په ټول افغانستان امن او شریعت راشي خو په صرف په دغه برخه کې ما سره مخالف دي او دا راته وايي چې که ته زموږ نه بیل شي زړونه هم چوي زه په دې برخه کې وسه وکړم حضراتو جهاد تنها و تنها په کافرانو اړه نه لري یعنی جنګ کول د کافرانو سره چې جهاد دې د دغه نوم یې دا نه ده بلکې رد محتار په دا فصل په البغات کې اوله مسئله همدغه راوړي چې جهاد مختص بالکفار نه دی چې خامخا به د کافرانو سره جهاد کیږي بلکې هغه باغیان چه د اطاعت د اطاعت د یو عادل باچا وتلی وی د هغو سره قتال و جنګ دم جهاد بلکی نو زکه زموږ هغه مړی شهید بلکی نو دغه فاسقان دغه فاجران چې اسلام دی خراب کی قران پاک دی بدنام کی او مجاهدین دی بدنام کړه او فتنی جوړ کړي په وطن کې حضراتو دفع د منکراتو او ازاله د بدو بدو کارو دا فریضه ده چې مسلمانان به کوي اوس به وګورو دا ستاسو جواب ته به راسو دغه کسان چې نن په جهاد کې ولاړ حضرات مجاهدین طالبان او بعض د دې سره مخلص عوام کچیر دغه د ظالمانو دفاع په دغه کسانو کېدلای شي نو وروره ته پر کور کښېنه او خپل د مور پلار به اجازه بنه او که دغه دفاع په دغه کسانو نه سوای کېدای بلکې قیام د ټول ملت غواړي بیا نو دا جهاد کتاب وای که صوم وصلات لکه لمونځ او روژه ده چې دی نو د مور و پلار اجازه په لمانځه کې بیا نسته او د روژې دپاره د مور و پلار اجازه نسته یو شی چې فرض عین وګرځي په هغه کې بیا اجازه د بنده نه غواړي وسلام